عثمان ابن عفان ته هغه عثمان چې هغه د قران مجید را جمع کړی دی او دی له ترتیب ورکړی دی ما اوی عثمان ته چې دا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الى الحول دا خو منسوخ دی کنه نو چې دا آیات منسوخ شوی دی نو دا تاسو قران مجید کې بیا لیکي ولی د د دا خیال چې کوم آیات منسوخ شي دا غي لیکل نه پکار دی آیات دا مطلب دی چې د کمی خزي خاون دی او هغه قریب الموت شي په هغه باندې واجب دی چې وصیت وکړي چې زما په مال کې به زما خزله د یو کال خرچه ورکوي ښه یو کال خرچه یو کال سکنا او اوسېدل دا به ورکوي بیا دا منسوخ شو په دغه باندې سلور میاشتې او لش په باندې نو چې دا منسوخ شو حکم یې پاتې شو ختم شو نو دا بیا قرآن مجید کې لیکل هم ولې دی عبد الله ابن زبیر وی ما او حضرت عثمان ابن عفان ته چې دا آیات چې تاسو وایې دا منسوخ شوی دی قد نسختها قال نو دی وی عبد الله ابن زبیر چې قد نسختها منسوخ کړي دی دی آیات لا الایه الاخرى هغه آیات بل نو هغه آیات کم دی دا درې لیکي د پاسه چې يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشره سلور میاشتې او لشپې به د انتظار کوي نو فلما تكتبوها نو تا ولې دا لیکلې دی په قرآن مجید کې بیا لیکلې ولې دی دسی وی او تدعوها یې ته ولې قرآن مجید کې پرې دی د ده دا خیال ماوي چې کوم آیات حکم منسوخ شي د هغې الفاظ هم قرآن مجید کې لیکل نه پکار دی به درته رستو په باب کې دي چې نه د کم آیات حکم چې منسوخ شي او الفاظ منسوخ شوي ني ابلیکه قران کې بیا به سوال پیدا شو چې حکم منسوخ شنو الفاظ باندې سکو وی ګوره په الفاظو کې خیر او برکت دا دی کنه تلاوت به کوي او چې تلاوت کوي الله به په تلاوت سره داغه اجر او ثواب درکوي نو قال عثمان سه په جواب کې وته وی چې یروار ته پویږي نه یبن اخی ای زما ضرور زوی یروار لا اغیر شیئا زه نه بدلوم یو شی منه د دې قران نه مک مکانه د خپل زینه مطلب دا دی دا څنګه دغه کم الفاظ منسوخ نه دي مت حکم منسوخ دی نو دا حکم په منسوخ کې دو سره خو الفاظ لرکول نه پکار د رسول الله زمانه کې او اوس په مغسی حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد دا یو عجیبه ځای دی عام علما وی چې مخکې حکم دا چې سړی به وصیت کو د خزې په باره کې چې زما د خزې له به د یو کال خرچه ورکوي ښه دا په ده واجب بیا هغه ولګېد حکم راغی چې څلور میاشتې او لس شپې دا څلور میاشتې او لس شپې حکم ولګېده دا د یو کال مسله منسوخ کړه لیکن امام مجاهد بل شان وای او نه عیدتم دا سلور میاشتي او دغه دی لش پې دی ا خزل دغه دی که خزه یو کال پوری ساریږي نو ساره دي شي د یو کال پوری به دا خزه د خپل خاون په کور کې موسیږي او د خپل خاون د مال نه به دا خرچم کوي نه د خاون په کور کې د دې حق د اوسېدو شته که څوک یې پرېږدي پرېږدي دي که څوک یې نه پرېږدي نه دي پرېږدي دغه به ورکړي میراث هغه کوم حق چې دی به ورکړي امام مجاهد وی ولذ دې ځای ته ګورئ والذین یتوفون منکم هغه خلک چې هغه مړه شي په تاسو کې ويذرون ازواجا او هغوی پریدي خزه نو وصیتا لازواجهم وی وصیت دیو کی خپل خزو ته متاعا الى الحول د سامان یو کال پوری نو امام مجاهد سوی قال دی وی کانت هذه العده او دا عدت دا د سلور میاشتو او د لشپو دا عدت داو تعتد عند اهل زوجها چې دی به تیرو په نیز د اهل د خاون داغه د خاون په کور کې دا عدت واجب دا واجبو که دوی په خپل وته فلا جناح علیکم نشته ګنا پتا سو فی ما فعلنا فی انفسهن پاغه کارونو کې چې دا خزه کوي فی انفسهن په بار د ځانونو کې د خزه عیدت ختم عیدت ختم شو خاوند مړ دی او دا چرته خیسته جامع چي بل خاون ته ځان خیسته کوي چاته وی تروره مال چرته خاون دو ګوره نو دا خبرې سدي ټوله جایز دي می معروفن په خطرې سره قال امام مجاهد وی دا سلور میاشتې او لش په دا واجب د عدت او دا د یو کال پورې انتظار کول دا مستحب دي نو سوي قال امام مجاهد وی جعل الله لها ګرځول دي الله د دې خزې د پاره تمام سنه پورواله د غون کال سبعه اشهر و 20 لیله په و میاشتې او شل شپو باندې عیدت دغه سلور میاشتې او لس شپې دی خو مستحب دا دی چې ورته ښځې ته دغه دی که ته غونډ یو کال پوره کړې نو هم صحیح ده ریاضه د کال نه چې تاسو اوس څلور میاشت دولس میاشتې دي که نه نو څلور میاشتې او لس شپې ته وباسئ نو څونه پاتې شو اوه میاشتې شل شپې کنه دا دغه دی نو مطلب دا دی چې دا سلور میاشتې او لش په خو واجب شو او پوره والی د کال نو پوره والی د کال به څنګه راځي چې د سلور میاشتو لس شپو سره اوه میاشتې نورم کې او شل شپې نو غون کال به پوره شي نو دا سلور میاشتې او لس شپې واجب او دا اوه میاشتې او شل شپې څه دی یستحب و دا دغه شو مستحب شو په دې ځای پوه شوې ان شاءت سکنت اوس دې خوښه که د دې خوښه نو په دا اوه میاشتو کې دا اوسیږي فی وصیتها په خپل وصیت کې هم د خاوند په ځای کې و ان شاءت او که خوښه نو خرجت دا دی اوزی وهو قوله تعالی او دقه دا قول د الله چې خلکو ته دا مسله ده چې د سلورو میاشتو لشپون اپلوي بیا او باسه ما چې ډانګو پسې راواله خو که په خپل وتل نو خیر دی غیر اخراج چې او باسی بینا فإن خرجنا کدا خزی په خپل وته فلا جناح علیکم نشتا عدت پتاسو نو امام مجاهد وی فل عدتو رورا عدت چه دی کما هی واجبون دا دی اومغه سنگ چه دی واجب دی سلور میاشتی لش پی اومغه سی واجب دی او دا د یو کال مسله چه ده پا دی باندې نسخه مسخه نشته دا مستحب طریقه ده زعم ذالک ویل د دې خبرې لا نقل کړي د دې خبرې لا د دغه د امام مجاهد په تیر روایت کې شاګرد څوک دی ابن ابي نجیح دی کنه نو ویل د دې خبرې لا د امام مجاهد نه دی ابن نجیح وقال عطاء عطاء صاحب سوي قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چې نسخت هذه الايه منسوخ کړي دي د آیات لا عدتها عدت داغي عند اهلها پنځ د اهل ده دي دا بل مسله ده مخکې مسله دا و د خزي خاون بچ مړ شو نو د هغې عدت به د خاون په کور کې و خاون په کور کې خوراک به د خاون د کور نه و هر څه به د خاون د کور نه و چې دا آیات راغی نو دې آیات دار څه منسوخ کړ چې نه د دې خوخه کدی کور کې اوسېږي دلته دی اوسېږي او کدی کې نو اوسېږي بل ځای ته دی لاړ شي فتاته دون اوس به دا عدت تیری حیث شاءت چې چرته د دې خوښه وشي ولی لقول الله د وجه د دې قول الله نه چې غیر اخراج الک او باسمه وقال عطوا عطوا وی ان شاءت کده دې خوښه وشوه نو عدت دا د عدت تیری عند اهله په نیز د خپل اهل یا د خاون کم په نیز د اهل د خاون وسکنت او سیګی د دا فی وصیتها په خپل وصیت کې کاله پوری و ان شاءت او که خوخی نو خرجت دا دی وزی لقول الله تعالی دا وجد دی قول الله نه چې فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو فیما فعلنا په هغه خبرو کې چې دا کوي ښځې په ښه طریقې سره د کور نه وځي بس وځي دی قال عطا ما وی وصیت کول واجب و چې ماما وصیت بکې د ښځې په باره کې چې زما ښځې له خرچه ورکوي یو کال پورې اوس د ښځې خوښه که دلته اوسیږي دلته که نږدې دی بیا چې حکم د میراث راغی دا وصیتونه مسیتونه ټول ختم شو خ... نو عطا سی وی ثم جاء المیراث بیا راغ حکم د میراث چې لکه خزله یا سلورم ایسه ده یا تم ایسه ده فنسخ فنسخ السکن نو منسوخ کړی شو د اوسېدل وعن ابي وعن ابن ابي نجي عن عطاء عن ابن عباس قال عبد الله ابن عباس وی نسخت هذه الايه منسوخ کدي آیات لا چې د خزه خوخه چې چرته ایثاریږي دی منسوخ کو عدتها عدت تیرول داغي فی اهلها په اهل داغي کې چې خزه با د خپل کور کې عدت تیری نو چې منسوخ شو فتعتد حيث شاءت دا به عدت تیرې شي چرته د دې خوخی ولی لقول الله د وجه د دې قول الله نشه الله وی غیر اخراج او باسی وینا نحوه حدثني حبان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال زمونږ د امام صاحب مذهب دا دی دا د عبد الله ابن مسعود صاحب هم دی چې د خزه خاون مړ شو پرون تاسو ویلیو او دا غي په خېټه بچینی سونه عدت پته ری خېټه باندې بچی وی سونه عدت په تیری حضرت امام صاحب عبد الله ابن مسعود صاحب او نور صحابه وی چې وزه د حمل هغه پورې به دا انتظار کوي چې کمې پورې بچی نشي او چې بچی وشو بس خبره ختم شو عبد الله ابن عباس صاحب رضی الله تعالی عنہ وی نه پرون تاسو ویلو ابعد الاجلین به تیری چې کومه نیټه اوږدی او تیری ریاضه سلور میاشتې او لش پې لا پوره نه دی او بچی یو شو په بچی باندې دا خلاص نه ده سلور میاشتې او لش پې به تیری که سلور میاشتې او لش پې پوره شوي او لا بچی نه ده شوي دا به دغه کوي په سلور میاشتې دا نه خلاصیږي دا به دغه ته انتظار کوي چې بچي وشي زمونږه دلیل دا دی چې په صحابه کې یو خزه وا حضرت سبیعه دا غي نامه وا سبیعه دا غي خاون وفات شو یو سور از پس دا غي بچي وشو چې بچی وشو بل سړی وغوښته چې تا سره زه نکاح کوم دا وته وی اورګه زه د رسول الله نه تاسو کوم چې زما نکاح کیږي کنه کیږي چې دا را له رسول الله ته هغه وته وی بالکل تال نکاح دی کیږي جایز دا د مسله ده نو محمد ابن سیرین وی چې جلستو الی مجلس زکیناستم په یو مجلس د دین کې خو دا داسې مجلس و چې فيه عظم چې په هغې کې دا غټ غټ خلک وو من الانصار د انصارو یو دینی مجلس او په هغه دینی مجلس کې زه کېناستم او په هغې کې د انصارو دا غټ غټ خلک وو وفيهم عبد الرحمن ابن ابي ليلى او باغی کې عبد الرحمن ابن ابي ليلى هم دام لوی صحابي دی تابعی دی خیر دا مجلس دی اوس دې کې مسلې بیانېږي فزک محمد ابن سیرین وی فذکرت حدیث عبد الله ابن عتبه ما ذکر کو حدیث د عبد الله ابن عتبه ریاضه عبد الله ابن عتبه دا د عبد الله ابن مسعود صاحب ورواره دی ښه عبد الله ابن عتبه دا عبد الله ابن مسعود صاحب ورواره دی د مجلس کې مې ذکر وکړ چې عبد الله ابن عتبه یو حدیث بیانوي فی شان سبیعه بنت الحارث پاغه بارا د حضرت سبیعه بنت حارث کې چې هغه دا وایي چې د دې خاوند مړ شو د خاوند د مرګ نه پس یو څو شپې پس د دې خاوند شو د بچي وشو چې بچي وشو دی رسول الله ته دا خبره ذکر کړه رسول الله وته وی ته چې بل دغه کې نکاح کې تعالی جایز دی ما دا دغه بیان کو محمد ابن سیرین وی ما په دې مجلس کې دا حدیث بیان کو نو د عبدالرحمن ابن ابي ليلى نه دی در باندې اعتراض وکړو فقال عبدالرحمن نو عبدالرحمن وی چې ټیک د چې ته خو د عبد الله ابن عتبه حدیث بیانې ما دا ته وی دا د عبد الله ابن مسعود سی وراره دی خان ولكن عمه لیکن تر د عبد الله ابن عتبه کان لا یقول ذلک هغه خو به دا خبره نه کوله عبد الله ابن مسعود صاحب چې هغه د تر دغه خو به دا خبره نه کوله چې د خزه بچي اوشي داغه عدت ختم شي اوس دا غلطیا ده داغه مذهب هم دا دی چې د خزه بچي اوشو بس عدت ختم شو فقلت نو ما وته وی چې وسیبا انی لجری ان زه خو به ډیر زړور یم ان کذبت علی رجل کما دروغ ویلی په یو سړی فی جانب الکوفه چې هغه اوسیږي په هغه طرف د کوفې کې زه دونه زړور شوم چې په عبدالله ابن عتبه باندې ژوندی دی مړ نه دی او زه په هغه دروغ وایم چې دا حدیث هغه بیان کړی دی ورفع صوته دا غږ اوچت کړ خیر دا خبره خوشه محمد ابن سیرین وی ثم خرجتو بیا د دې مجلس نه وروتم محمد ابن سیرین وی عبدالرحمن خو په ما اعتراض وکړو فلقیت مالک ابن عامر زمیلو شم د یو مالک ابن عامر سره دا د عبدالله ابن مسعود صاحب شاګرد دی او قال یا دسی وی چې مالک ابن عوف د مالک ابن عوف سره دا د عبد الله ابن مسعود صاحب خاص شاګرد دی نو قلت ما وتوي چې صاحب د عبد الله ابن مسعود صاحب سم زبو چې د خزه خاون مرشي نو سبا کوي و یا غراته وی وزه د حمل بکی هغه پورې به انتظار کوي چې بچي وشي سار سړی مر شو او دوه ګنټې پسې بچي وشو بس دا دغه شو ما خام نزان له بل نکاح وکي بالکل صحیح ده نو قلت ما وتوي كيف كان قول ابن مسعود څنګه وا او وینا د عبد الله ابن مسعود سه فل متوفى عنها زوجها په بار ده هغه خزه کې چې وفات شوی وي دا غې نه خاوند دا غې وهي حامل او دا غې امیدي نو فقال دی مالک راته وی چې قال ابن مسعود عبد الله ابن مسعود صاحب په دې نورو خلکو اعتراض کو عبد الله ابن عباس صاحب خدا مذهب دی کنه چې ابعد له اجلین نو وته به وی یا خدایم په خیر کې داس کوي په خزه باندې غریب باندې سختی راولې اسانتیا پی راولې بچ وسه د حمل شو بس د دې عدت ختم شو اتجعلون علیها آیا تاسو ګرځوي په دې خزه التغلیظ سخوالی تاسو وایې چې کمل اوږده نیټه هغه وي ولا تجعلون لها الرسخه او تاسو نه ګرځوي د هغې دپاره رسخت او ستاسو سوال به وکړي چې موږ په کوم آیات عمل وکړو یو کې دي یتربصنا بانفسهن اربعه اشهر و عشره چې ښځې خاون مړ شو څلور میاشتې او لږ شپې به تېروي بیا روستو راځي روستو په اتیشتمې سپارې اخر کې سوره طلاق کې چې د ښځې خاون مړ شو او امیدې وي نو څونه عدت به تیری چې وضع د حمل شي اوس به دلته مونږ چې د ښځې امید دي نو مونږ به د دې په باره کې په کم دغه باندې عمل کوو په دې څلور میاشتې به کوو که په وضع د حمل به کوو نو عبدالله ابن مسعود صاحب قسم کو چې په خدای مې دې قسمي چې د سورت بقره دا کم آیات چې څلور میاشتې او لس شپې دي دا مخکې راغلی دی او د سوره طلاق چې و اولات الاحمال دا رستو راغلی نو چې رستو راغی نو معلومیږي د رست د رستنې اولګې دا او د مخکنې دغه منسوخ نو په بار د حاملې کې دا د سوره بقره دا آیات منسوخ شو خا نو دا باوی لنزلت سورة النساء نازل شوه دی اغا سورت د مسلو د خزو القصرا چې اغا لن سورت دی سورت نساء لن لن سورت چې دی ریاض اغا سورت طلاق دی خواه سورت نساء یعنی هغه سورت چې د خزو مسلې پکې بیانېږي او لن سورت دی چې هغه سورې طلاق دی دا نازل شوی دی بعد طوله پس دا هغه اوږد سورت نه اوږد سورت څوک دی سورې بقره دا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشره دا مخکې نازل شوی دی او هغه رستو نازل شوی دی نو هغه رستنې اولګېده د دې منسوخ کوونکی شو وقال ايوب عن محمد لقيت ابي ابا عطيه مالك ابن عامر خام باب قوله دا باب دی د دې قول الله مسلې خو به بیانېږي هر څه به کېږي خو ورې دا یو مسله به نه روي چې د مانځه به ډېر اهتمام کوي او خاص کر په منځونو کې بیا درته ګوته ږدي چې دا د مازیګر مونځ د هر مانځه ډېر حفاظت کوي خو خصوصي طور باندې د هغه منځني مونځ ډېر خیال ساتي منځنی مونځ څه دی نو د هغې بیان کوي حافظو تاسو ساتنه وکړئ علی الصلوات په منځونو باندې الکه د پنځه واړه منځونو اهتمام کوي والصلاه الوسطى او پاغه مانزه منځنی باندې دا یو باس دی چې درمیانه منځ کم یو دی حضرت امام صاحب او بعض صحابه دا تحقیق کوي مازیګر دی د حضرت عشی بی بی دا دغه دی چې دا د ماسپخین منځ دی خو زیات حدیثونه دا دي چې دا د مازیګر دی روره غزوه خندق دی خندق کنول شوی دی دې طرف ته مسلمانان دي پورې غاړه کافران دي یو ورځ داسې وشو چې د ماسپخین نه پس دې کافرو ډېر زور راوړه زور چې په دې خندق ورتیریږو جنگ کوو نو ډېر مشکلات چې ډېر مشکلات مجاهدین د دې خندق د حفاظت لپاره ولاړو رسول الله ولاړو نو ولاړو ولاړو ولاړو بالکل اوسګارېدل نه چې د مازیګر منظم دغه شو قضا شو نو پیغمبر علیه صلات و سلام وی خدای دسې دسې کدوی داغه منځنی منځ نشه مازیګر دی داغه نه موږ مشغوله کړو دینه دا معلومیږي چې منځنی منځ دی هغه د مازیګر دی نو وی قال رسول الله وی یوم الخندق پرز د غزوه خندق سوی حبسونا دی خلق من کړو منګه عن صلات الوسطى دا غمانزه منزنینا دا غد مانزه در منځنی مونږ نه دی دا غي نه مونږ مشغول کړو اوس ګوره چې منځنی مونږ کم یو دی حتی تر دې پورې مونږ مونږ نشو کولې نم شو کولې چې غابت الشمس انور پریوت نو چې انور پریوت نو خو معلومیږي دا د مازیګر مونږ کنه دې حدیث نه معلومه شوه صلات وسطا درمیانه مونځه هغه د مازیګر شو ملأ الله قبورهم بد نصیب خلق دی پیغمبر وته خیره کوي ملأ الله قبورهم ډک دي کی الله قبرونه د دوی و بیوتهم او کورونه د دوی او قال یادسی وی اجوافهم خیټه د دوی شک یحیی په دې کې شک یحیی کړی دی چې بیوتهم وی او که اجوافهم وی الله دې د دوی قبرونه د دوی کورونه او د دوی خېټې دا ډکې کی حضرت د سنا ناره د اور د دوزخ نه دی الله پاک د دوی دغه کی خېټې او کورونه او قبرونه ډک کی باب قوله دا باب دی د دې قول الله چې وقومو لله قانتين ودرېږي الله ته قانتين د قانتين دې دوه معنی کوي تابعدار الکه مانځه کې الله ته ودرېږي لاس په نامه کېده او تابعدار دا ښکته سرونه چې سجدې ته به ګوري او په عاجزۍ سره وقومو ودرېږئ لله الله ته قانتین د قانتین یو معنی دی دلته کوي مطیعینا تابعداري کوونکي دقسې وایه ځان سره چې ربه نن خو مونځ دی مونځ سره چې هر حکم دی راشي ربه زه به منم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي امر الشيباني عن زيد بن ارقم قال د حدیث نه امام بخاری بل معنا معلومی چې قانتین معنا کوي ساکتین چپ الګه منځ کې خبره مکوي ښا په منځ کې خبره کول دا صحیح نه دي قال زید وی كنا نتكلم في الصلاه موږ به خبرې کولې د یو بل سره په منځ کې یکلم احدنا خبرې به کولې یو زمون اخاه د خپل رور سره فی حاجته په خپل حاجت کې سب کې به ولاړو غلې به بل ته وي هغه پلانې کار دې کړی دی سب کې به ولاړو بل براغه د مانزه والا نه به تاسو کو سو رکعات منظم کړی دی هغه به وی یا دو یا درې د به سره نیت وتړو حتا نزلت تر دې پورې چې نازل شو هذه الايه د آیات حافظو علی الصلوات منزنو کې حفاظت کې په منزنو والصلاه الوسطى او په منځ منځنی باندې هلکه د مانځه په وخت کې د باندې یره رالله یره د دشمن اوس جنگ دی جهاد دی او د مانځه ټیم راغی څه به کوې وایي که په خپو ولاړ مونځ کې په ولاړه وکړه او که په ولاړه موقع نه وه په اس باندې سور شه په ټینک باندې سور شه او پکې مونځ کوه فان خفتم کشر تاسو یریدلې کشر تاسو یریدې د دشمن نوس جنگ دی نو فرجالن رجال جمع ده د راجل راجل هغه سړی ته وایي چې په خپو ولاړي فرجالن نو مونږ کوي په داسې حال کې چې په خپو ولاړي لکه تاسو چې مونږ کوي په خپو ولاړي او رکبانن یا په داسې حال کې چې سواره خو دا نه چې اوس فرض مونږ هر وخت کې په سور دغه سورلې د پاسه کې فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شوي خیر سره یره لاړله نو فذکر الله یاد کې الله کما علمکم لکه څنګه چې الله د تعلیم درکړی دی تاسو ته ما د هغه مسلو لم تکونو تعلمون چې تاسو په هغې عالم نه وی هغه د مانځه کمې طریقې چې درته الله ښودلې دي هغسې مونځ کوې امام بخاری اوس دلته وړاندې او وروستو ځي ښه ترتیب خیال نه ساتي دی اکثر په ترتیب کې خیال نه کوي وقال ابن جبیر سعید ابن جبیر وی تفسیر کوي تاسو آیت کرسی کې څنګه وایي وسعا کرسیو السماوات شامل دی عامه معنی خو مونږ څه کوو شامل دی قدرت داغه اسمانونو او ځمکې ته الله هغه لوی بادشاه دی چې په ځمکه هم قدرت شته او په اسمانونو هم شته دلته سعید ابن جبیر د د د کرسیه معنا کوي علم وسع کرسیه شامل دی علم د الله اسمانونو ځمکه ته دا نه چې یوازې په ځمکه خبر دی او په اسمانونو نه دی خبر په ځمکه باندې هم الله عالم دی په حالاتو او د اسمانونو په حالاتو هم عالم دی یاد خیان دی دا یاد ساته ښه سعید ابن جبیر د کرسی یو معنی دغه کوي علم د دې وجه نستاسو حاشوي دا علما نه دي دي ته خلق وي الکراسیو دا علم مرکزونه نو کرسی معنی دا علم اما معنی موږ دلته قدرت کوو ها نو وسع کرسیه معنا دی علم داغي علمه بیا لاړو اوس بیا په شار راغی سوره آیت کرسی په درې مسی پاره کې ده او دې د درې مینه بیا واپس راغی دوی مسی پاره ته وزاده بسطتن فی العلم والجسم هغه الله ورته دوی ته هغه حضرت طالوت مشر مقرر که کنه نو دوی په اعتراضونه وکړه نو الله و اعتراض ولې کوي الله زیات کړی دی دی بسطتن په پراخوالي کې بسطتن فی العلم پراخ علم ورکړی دی والجسم او پراخ غټ بدن الله ورکړی دی نو د بسطتن معنی کوي زیادتن څه دی زیاتوالی و فضلا او فضل فضل من زیاتوالی دی خبیا وی ربنا افرغ علینا صبرا د حضرت طالوت ملګری چې د جالوت قوم ته مر مخامخ شو نو دا لګو غړیرون دی سوی ربنا افرغ علینا صبر رب ته راواړې په مونږ باندې صبر د افرغ معنی کوي انزل سوکا نازل کا ربنا افرغ علينا صبر یا الله ته نازل کا په مونږ باندې صبر بیا لاړو آیت کرسی ته ولا يعوده حفظهما او نستړی کوي الله لا حفظهما ساتنه د اسمانونو او د ځمکې دونه لوی قادر او قدرت لري چې ساتون کې د اسمانونو الله دی د زمکه الله دی خو په دې ساتنې سره الله دغه کیږي نه ستړي کیږي نه نو یعوده معنا کوي یسقله درنیږي په نو لا یعوده نه درنیږي په هغه نه ستړي کیږي په والعاد والعید عاد او عید دا دوه ټکي دي د دې معنی د القوتو څه د طاقت بیا وړاندې لاړ فبوهت الذي کفر د حضرت ابراهیم او د نمرود سره بحث دی نو چې دا ورته دلیل پیش کړه نو فبوهت الذي کفر حیران شو هغه خل هغه کس چې هغه غټ کافرو د بوهیتا معنی کوي فبوهیتا ذهبت حجته ختم شو داغه دلیل ایسم وسرنو منګه وایو حیران شو چې خدای سو ویم وتا ذهبت لاړو ختم شو حجته دلیل داغي خا حضرت عزیر دی د بیت المقدس په کلو په خر سور دی د بیت المقدس دا کلی نه دی دا بخت نصر په خوا دا لغه دی کړیو دا لوټی لاړی کړیو روان کړیو خو امام بخاری ما غزړه معنی کوي خالی خاویت اون څه مطلب دی خالی لا انیس فیها چې نو یو انسان پاغې کې ریاض خیال لري مونږ وای خاویت اون علا چې پس راشي په معنا در پریوتو سره راځي خو دې معنا ما غ خالی کوي عروشها را پریوتی او پچتونو داغی دی داغی معنی کوي ابنت ابن اب نیتها آبادی داغی بیا دې معنی وهي خاویتن علی عروشها او دا کله چې دې خالی او آبادی داغی نعاس دا کم وخت چې دا سر او دا سترګې درنې شي کنه دې ته وایي پرکالی بیا لاړو روان دی حضرت عزیرو یو وسره خرو د خوراک د پاس وسره انځر او د انګور وبوي نو دې اسې ځان سره وای چې یاره با دا روان کلی به ته چې را ژوندي کې په کومه طریقه به را ژوندي کې یاره چې دا سړی خو دا وویني چې دا مړی به څنګه را ژوندي کېږي دا دغه کوي الله دلته دی وده کو څومره ودو مئته سنه سل کاله ودو بیا راویښ شو اوس ورته ښایي چې مړی څنګه را ژوندي کېږي وایي د حمار ګل ته دې وګوره او دستی پی خا دغه دی سرمن وراله لو نو غوخم پی راله لو سا پکې واچول شو او هغه د خره چې کوم عادت دی هغه وکړو د خره عادت سی چغي وال نو د نون شزوها معنا کوي نو خرجوها څنګه راو باسو د دې ځمکې نه بیا دغه کوي الکه صدقې چې کوي دا بیا ډیر وړاندې لاړخه ډیر وړاندې صدقې چې کوي کوي ډیر لوی اجر پکې دی خو یو دغه کوي من مکوي زباتنه اپرون مې چې د لسګون درک څه دې پې واغشتل هلکه دا ولې یادې یا خلکو ته وې یاره نو الله دې په ریاکارۍ کې نه راولي دانه دانه شی مو کو هلکه الله خو ریاکارۍ کې نه راولي خو تې راولي چې دانه دانه شی مو کو نو اوس وی وی د دې داسې مثال لې لکه خیسته باغ دی او پاغه باغ باندې طوفان راشي او پاغه طوفان کې اور وي او دا باغ وسزي دقه سروره صدقه دی وکړه باغ دل جوړ شو د ثوابونو خو چې دا دغه دی وکړه زباتنه او یادول دی وکړه لاړ شي هغه باغ تباش هغه ثوابونه تباش نو فيه اعصار چې پاغې کې طوفاني دا ایثار دی دا معنی کوي ما تاسو ته ویلو موږ له پښتو نه راځي مصیبت دا دی موږ به ورته د بوډۍ واده وي چې تاسو ته څه وایې د بوډۍ داسې چې دا هوا راشي تیز هوا دلته نه دا چې په لوی میدانونو کې نو په لوی میدان کې چې هوا راشي نو داسې تاویږي او په بره روان شي نو دونه تیز روان وي چې په منځ کې اور پیدا شي دقه طوفان ته دغه وي اعصار فيه اعصار چې په دې کې سوي اعصاري د تاسو وایې کنيشته تاسو ته د پیریانو واده مو د بوډۍ واده یو شی دی مطلب دا دی چې معنی نه راځي موږ له پیریانو واده دا نوې خبره شوه نو د اعصار تاسو ته معنا کوي ریح عاصف هغه باد چې هغه طوفاني څنګه تهبو الوزی من الارض د ځمکې نه لکه د ځمکې نه اوچت شي او الی السماء اسمان پلو داسې روان یې تاویږي دا ستاویږي په برا دا په آبادو کې معمولی وي په دې دشتو کې ما وی چې راشي کنه خلک وي که اوخه غیر که اوخه چتای که بنی آدم یو دغه که بنی آدم وچتای یو ځل موږ د مدینې رن راتلو نا وخت او دا شی راغی نو شګې نو داسې شګې چې تا به وي په ټوله دنیا کې شګې نشته او دی بس والا دا شی ودرو چې خیر دغه کوي چېرته دغه هم نه کي اوچت هم نه کي نو ما یې بلایي ده نو وایي داسې وي دا یو طوفاني تحب الوزي من الارض د ځمکې نه او روانې الی السماء اسمان ته او داسې اوګدي ښا کعمودن لکه پشان د ستنې داسې په بره رواني خو ما وی دا بادو کې نیوي دا دشتو کې او فيه نارون ما وی د ډیر حرکت سره چې دا ډیر تاویږي د سره دغه وکي اور فيه نارون پاغي کې اور وي فترکه صلده سری فترکه یو کان دی او پاغي باندې خاوري پرتی دي او باران په اوشو چې باران په اوشي نو فترکه دا باران پری دی دا خوې کانې سلدن صفا صفا بیا په خاوري موري ني دقه سه خیراتونه اوکا اوکا اوکا د ثوابونو دغه د باندې راغی ګردونه خو چې دا من یو کې او یادولو کې بس پوف لاړ شي دا معنا کوي د صل دن معنا کوي څه معنا ده لیس علیه شیء پاک چې پاغې سخاوري مورې شي نه خا فاصابه وابل د یو سړی په خپل ځای کې باغ دی او فاصابه ورسیږي هغه ته وابل وابل وابل څه ته وایي موږ وایو کنه د غټو څاڅکو باران معنا کوي مطر شدیدنا سخ باران ورسیږي د باغ ته سخت باران نو چې باران وته ورسی نو چې مخکې به لس منه کولې او شل منه کوي خ فإن لم يصبها وابل فطل کاغه سخت باران وته ورسیږي نو فطل نو کافی وی نری باران تل دغه ته وی دا شمنم نه دی فتول د تول دغه ته وی پرخه فتول د تول معنی کوي ان دا دا دغه نوی دا لمده غوندې دغه چې وي دا پونه پونه وهذا مثل عمل المؤمن دا دی مثال د عمل د مؤمنو د مسلمان عمل نه دی یا لکه که ډیر دی وکړو ډیر ثوابونه خو که لږ دی وکړو لږ هم الله ضایع کوي نه د هغې هم ثوابونه درکوي حضرت عزیر ته څه وایي د خوراک ته دی وګوره خر خو ګوره اډوکی اډوکی دی انځر ډیر زر خرابیږي ساره چې کېږي ماښام خرابي لیکن وی دی خوراک ته دی وګوره لم یتسنه چې هغه بدل شوی نه دی د یتسنه معنی کوي یتغیر بدل شوی دی یتسنه معنی دی بدلیدل او چې لم پې راغی نو لم یتسنه هغه بدل شوی نه دی وی وای نه وی وای که بس دی بس دی که نه